اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الناس ورته وای خلق انما انا لكم یقین زم ساز بار نذیر مبین يرون کې کارا فالذین آمنوا اخلق چې مان راو عمل الصالحات عمل کې موافق د شریعت لو مغفرتون برابر دا ورزق کریم او رزق دې عزتمن والذین سعوا خلق چې کوشش کوي بیا آیاتنا په کمزوري کولو د آیاتن بی آیاتنا معاجزین آیاتونو زمون کې د کمزوري کولو اولایک اصحاب الجحیم دغری جانمیان وما ارسلنا من قبل کنه دلې ګره موږ مخکې ته نبی رسول هیڅ یو پیغمبر ولا نبی نه خبر ورکونګي الا اذا تمنا کله چې بیان بو کو پیغمبر الق شیطان نو او بغرزو شیطان په زړونو د خلکو فی امنیتی په وخت د بیان د پیغمبر کې شکونه الق شیطانو او بو غزول شیطان شیطان شکونه د خلکو په زړونو کې پی امنیتی په وخت د بیان د پیغمبر کې پینسخ الله نو پس لری به کړي الله ما یلقي الشیطان لری به کړه الله هغه چې غورځول به شیطان ثم يحكم الله آیات بیا مضبوط ته الله خپل آیات الله والله علیم الله بو دې حکیم حکمت والا دی ليجعل دې د پاره چې وګرځي الله ما یلقي الشیطان هغه چې غورځول شیطان فتنه ازمایش للذین د پاره دا کسانو په قلوب مرضون چې بزرګ دا کې مرض دی والقاسیه قلوبهم او سخت زړونو والا دې لپاره تبعیدا والذین هاجروا اخلق چې هجرت وکړي په سبیل الله په لار د الله کې ثم قتلوا بیا قتل کړی شو او ماتو یا په خپل مرګ مړ شو لای يرزقن الله خامخ رزق بورګي الله دې ته رزقا حسن رزق خيستا هغه د جنت رزق دی و ان الله له خير الرازقين يغن الله غره رزق ورګونګي دی ليدخلنهم لا یو لا یدخلنهم خامخا دنه بکی الله دی لرا مدخلنا زید داخلی دو ته یرزو نو چې خو خیب دی واغلرا و ان الله لعلیم یقین الله په دې حلیم ناکام کوونکی دی ذالک دا خبر حکم دار غره ومن عاقب چاچی بدله واغست بدلا غستله بمثل ما عوقب بي چا چې بدلا واغسته بمثل ما عوقب په شان دا چې زیاتې شو د باندې ثم بغي علی بیا زیاتې وکړو شو په باندې ظلم شو په باندې لا ينصرنه الله خامخا امداد بکې الله د ان الله لعفون يغن الله ما پکون کې غفور بخون کې دي ذالک خبر دا بیا ان الله یولج الليل یقینا حقا خبره دا ده بأن الله یولج اللیل یقینا الله رانغاړي شپې له په نار په ورځ کې او یولج النار او رانغاړي ورځ لره په لیل شپه کې وان الله سميع بصير یقینا الله اوریدونکي بو دی ذالک خبره دا ده بأن الله الحق چې الله حق دی وانما يدعون من دوني او هغه چې را بلی دی ولا د الله نه ول باطل دا باطل دی او ان الله هو العلی یقینا الله او چت الکبیر ډیر لوی دی الم درایتن غور ان الله انزل من السماء ماء یقینا الله را ورید برینه باران په توس به ولارزو نو شیز مکه مخضرتن تکشنا ان الله لطیف یقینا الله نرمی کون کې خبیر خبردار دی له ما فی سماوات دی الله لپاره اختیار دی دا هغه څه چې بر بسمانونو کې دی او ما په لار او چې په ځمکو کې دی و ان الله له هو الغنی الحمید یقینا الله خامخا به پروا دې صفاتونه والا دی الم تر ایتن غور ان الله یقینا الله سخر لكم ما فی الارض تابع کړی دی هغه چې تاسو ته پاره دی سخر لكم تابع کړی تاسو پر ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دی والفلک لارۍ موټر ته ګوره د ریل ګاډي ته وګوره او د اوښانو او څارو ته ګوره والفلک او کشتۍ ته چې روانې دي په البحر په دریاب کې به امري په حکم د الله ويمسك السماء ټینګ کړل الله اسمان ان تقع على الارض درا غرزیدلو نه پزمکه باندې الا باذن مگر را غرزي په حکم د الله باندې ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله دې په خلق باندې شفقت کوونکی مهربان او الذی الله غزا د یاکم چې تاسو پیدا کړی ثم یمیدکم بیا بمړ کی احیاکم چې دی کړی تاسو ثم یمیدکم منا جون د سره مراد دی پیدایش ثم یمیدکم بیا بمړ کی ثم یحییکم بیا بم جون کی قیامت پر دلته بل جون شته قبر کې جوړ ژوند دی هسې شي دا خو دقه ذکر کړه احیا کوم دنیا کې سمې مې کو سمې وي اصل کې دا دغه عارضي ژوند دی د قبر ده د دې نیم تعلق د دنیا د سره نیم د آخرت سره دی دا مستقل ژوند حسابي نه ځکه هغه الله ذکر نه ان الانسان یقین انسان لکفور خامغه نا شکر لري لكل امه جعلنا من سكن دار امه د پاره موږ ورزولې من سكن طریقه د عبادت یا طریقه د قرباني هم دی نازکو په هغه طریقې کوونکی دی خپل قرباني لره فلا ينازعنك جګړې دي نه کوي تاسو سره په امر په کار د دین کې ودعو الى ربك رب الخلق لره خپل ته څه مطلب جګړې دي نه کوي تاسو نو جګړې کولې ته سره مکو دا مطلب دی وکړي خو ته سره مکو انک لعلى هدن یقینا دی په غویدت باندې مستقیم برابر و ان جادلوک کدی جګړې کې تاسو سره فقل الله علم و الله په دې بما تعملون پاجې تاسو کوي ولې زموږ عمل غلط دی ولې موږ ګناګاریو موږ کافرو بس الله ته پته ده چې تاسو څه شي زونه الله یحکم بینهم بینکم الله به فیصلو کې په منځ تاسو کې د قیامت پر ورځ بما کنتم باز کې چې وای تاسو په پای کې تختلفون اختلاف کوونکی علم تعلم تنپی ان الله یعلم یقین الله په دې پاج بس مانونو زموږ کې ان ذالک په کتاب نه یقین دا په کتاب کې ایمن د کتاب نه مراد لوح محفوظ دی قرندا دی په لوح محفوظ کې ان ذالک علی الله سیری قرندا په الله دی آسان و یعبدون من دون الله دی بندگی کې علاوه د الله نه معلوم ينزل دا چې نه درا لګل الله به دا په خدای تو باندې سلطان زدلیل و ما زلیز لهم به نشته دې پر بیا باندې علم نه سپوا و ما لزوالمین من نصير نشه ظالمانو سبب پر څوک مددگار و اذا تل علیما تنا بینات کله چې لو لستلی شي په دی بیاتونه واضحه تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر نو ویني وته په مخونو د کافرانو کې تریواله قران چې بیانېږي نو کافر به په خپه کیږي جوړي وي یکادو نذیر یستون چې دی حمله کوي بل الذین پاکستان ما یدلون علی چې بیان نه دی آیاتونه آیاتنا زموږ آیاتونه یدلون علی چې بیانې په دې بیان آیتونه زموږ کې دي چې د هغو د بندولو لپاره کوشش وکړي قول وایا په بنا به کوم یا خبر در نه کوم تاسو ته بشر من ذالکم پناکار عمل تاسو دینا تاسو باندې قران بدلږي دې نه د ناکار شي زونه خې النار ور دې خطرناک قران باندې بدلږي نو ډیر ناکار شي زده خېم چې ور دې ورته وزینو وعد الله الذين كفروا لو ذكر الله د کافرانو سره وبئس المصير ډیر بد دې زیاده واپس یا ایو الناس ای خلق زور به مثلون یې بیان ولې شي تاسو ته مثلون یو مثال پس تملو غو ورته کېږي ان الذين تدعون من دون الله يقينا خلق چې تاسو را مدد کوي الله الله نه لای خلق ذبابا چرې نشي پیدا کولای مچ ولا وی تمعو لو کټول لا جمع شي مچ د پیدا کولو لپاره و هي يسلب ذباب شيئا کو تخرجون مچ شي لا استنقذو منه نشي خلاص ولا دا نه دومره کمزوري دي مچ خو پیدا کول غټ خبره ده د شکرانونه مچ په خپل کې تواخ دي هڅه دي شیخ لاسره دومره عاجز دي ضعف طالب کمزورې طالب طلب کوم کې ول مطلوب او طلب کړی شي طالب سو کمزورې څوک چې غواړي د غیر الله دا طالب دی مطلوب چې چا نه طلب کوي نو هغه سره مطلوب دی هغه بوت دی او هغه غیر الله دی هر څوک چې دی نو هغه سره مطلوب دی دا یا څه شی ته غواړي ما قدر الله حق قدر عزت نونو کو دی خلقو د الله څنګه چې مناسب او عزت د الله لوی و نه غړو الله څنګه چې لوی غنل بګارو ما عزب الله حق عزت ما قدر الله حق قدر ان الله لقوی یغن الله طاقت ول ضرور دی الله یستفی من الملائکه الله غرقی د ملائکه نه رسولنا استازی ومن الناس دخل گنا ان الله سمیع بصیر یغن الله اوریدون کلودون کړي یعلم ما بین ایدین په الله پاجي مخی ته د خلقونه دی او ما خلف ما وجرستو دی ویل الله ترجو الامور الله ته پسې ټولو کارونو دا اګه پیچه په ما کانه ما یکون سو عالم دی یو الله یا ایو الذین آمنوا رکعوا یا خلق رکوع کوي الله ته وسجدوا سجده کوي واعبدوا بدګي کوي ربکم خپل رب یا بنور کاو رکو کوي او سجده کوي او عبد ربکم بندگی کوي در خپل وفعل الخير او کوي کار د نه کوي لعلکم تفلحون خامغه چې تاسو کامیاب شئ وجاهدوا فی سبیل الله هغه څه شری یا ایو الذین وفعلوا الخير سره وجاهدوا فی سبیل الله دا دی جهاد وکړه د الله په لار کې حق جهادي مناسب جهاد صحیح جهاد چې څنګه الله او د الله رسول ویلې دا نه چې بس کټ کټ سړي پرې دا بس کټ واچو کته برند باندې اوچتي کا او ته زه مجاهدی او چا دې راغونډي گئی مجاهد باغی چې په تین لګئی راغونډی نه هو تباکم د الله یا غرګړی د زو ما جعل علیکم نه ګرځولې په تاسو باندې په دین په دین کې مې ناراض ستنګستیا ملت ابيکم دین د ابراهيم پلار سازو ابراهيم د ابراهيم عليه السلام دی و سماکم المسلمین دی ابراهيم عليه السلام تاسو له نوم یې خره مسلمانان من قبل په خوا د قران نه او بیا دا په دې قران کې ليكون الرسول چې شي پیغمبر شهیدان علیکم گواه کوونکې په تاسو باندې بیان کوونکې تاسو ته وتكونو شهدا علی الناس او شي تاسو گواہی کوونکې په خلکو باندې واقیم الصلاة پابندی کوي د مانځه ور کوي زکات لره واعتصموا بالله من قل ولوي په دین د الله و مولاکم د الله ستاسو مددگار دی په نعم المولا نو خما مددگار مالک دی و نعم النصير او خ امدادی دی